بسم الله الرحمن الرحیم سوره ممتحنه مدنی سورت ته دا هم مدنی سورت ته او په دې کې دیار لس آیاتونه دي ښا دیار لس وګدو وګدو دوه رکوګانی دي پکې دیار لس آیاتونه او دوه رکوګانی 91 نمبر سورت د قران دی حالت د نزول کې 91 نمبر سورت د قران دی ما قبل سره ربط سره چې په ما قبل کې بیان د منع د تعلق دی د منافقین سره او کفار او مشرکین سره په جمع باندې ټول سره او دغه سه په ما قبل کې ذکر د معاهدینو دی د مشرکینو سوره حشر کې الله ویلو لئن اخرجتم لنخرجن معکم منافقین دا قول ذکر کړو او په دې صورت کې سوې ممتحنه کې یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء اے خلکو چې ایمان راوړې دي نو کافرانو کې دوستان ما جوړوي نو فرمای یو بل ربط هم دی چې لومبي صورت کې د يهودو د منافقینو ذکر او غي سره الله وی چې تاسو جنگ وکړي مخکې نور کفار چې څومره دي باقی دا غیل رخپل دوستان نه جوړولو بیان دی دایت پس منظر چې دنو هغه حاتب بن ابي بلتع حاتب بن ابي بلتع داغه واقعیا د آیت پس منظر دی امام قرطبی امام قرطبی پشان نزول کې دا امام قرطبي په شان نزول کې دا واقعا ذکر کړی دا په شان نزول کې دا واقعا ذکر کړی دا چې یو قضا وا ډمه وا سارا نو مدینه تراله پیغمبر علیہ السلام ته وی بس تاسو چې دا صحابه او ټول راوتی دي هغه نه پس کار مار بسر سره ګډوډ شي وي مشرکین او اوحد کې والو قړ بدر کې اټولو کړه خپل وی هر وخت ماتمی جاړي او داسي وای چې وای تا چې وارټ تپلار لړو ډیوړه ای کر خدا نه اتار دی نو زمونږه هغه غانې بجانې پاتې شي وي سچلو هیڅ شي نشته د خوراک ذریعہ نشته موږ له لګ امداد راکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته وی چې امداد ور سره وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته ارشاد فرمایلو چې او دې سره امدادو کې دې غریبانان شوی دي او دل تراغلی دې امداد لا امداد ور سره وکړي نو چې دا قزل اډمه چې دا دا واپس تلا انو دغه وخت نبی علیہ السلام خو اراده کړې و په مکه باندې د چړای نو حاتب بن ابي بلتعه د پیغمبر علیہ السلام صحابي ډېر ښه صحابي او بدري صحابي بدر کې مشرک شو هغه چې دنا هغه ورله او خط ورکو مشرکین په نوم باندې ودا باغی لور کوي دغه ته ودا خط بپټوړي حقیقت چې دن دا پټ کنو پیغمبر علیہ السلام ته الله د وحی په ذریعہ باندې معلومات ورکړو نظر ورپسې صحابه ولګول حضرت خالد او حضرت علی دا ټول ورپسې ولګېدل خیر خزه راونی ولا چې خزه راونی ولا هغه ته وی خط هغه وی خط خو ما سره نشته یاره چې ډیر زیات آتا پایر سو شو خیر اخره خزه وی چې نشته خط حضرت علی ورته وی کچره الا یاذ بالله ستا جامع استل پکې راشي نو دا عمر نو باسو خو د نبی علی السلام دروغ نه وي غوي چې خط دې سره دی خط تا سره شته ار دې چې پټ هغه ورته دا خط تاسو اقوا مخ کې راو باسمه چې دا اقوا مخ کنه غیر پرتوګ نه خط راوي استا خزي الته پټ کړو انو آغا خط چې دنو آغا صحابه واغستتی نبی علیہ السلام له وړو پته ولګی د ابن ابي بل طاقتو نبی علیہ السلام غراو تغوی یا رسول الله قسم په خدای کزه ایمان می پریخي یارا کې سفر راغلی خو چون کې زمال ته مکم کرمه کې بچی دیو تاسو چې دیو سیس فیصله کړی دنه الله تعالی باسم تاسو له فتح در کولا دا خو معلومه خبره او تاسو فتح خو نه پاتې کیدا خو ما د خپل بچو د بچاو د پاره صرف غي د داوي چې زیرا زور له خبر ورکم نو زما بچی به پکې بچ شي غي تباغي سنوي ما صرف دغه نور خو چې تا فیصله کړې و نو فتح قاسم یقیني و نو که چرې ما غي تعال ویل وی کنه ویل نو فتح یقیني و بیا نبی علیہ السلام ورته ته بدری صحابي نو په دی وجه درته بس غږ نه کو صحابو ته بس دې پری دی پری خو دو ورته بس تا ته غږ نه کو ته بدری صحابي نو په دی وجه الله تعالی بدریان لډیر لوی مقام ورکړي دی نو داغه مقام په وجه باندې تا ته مونږه غږ نشو کولې بدر کې جنگي دلې بس پرې خود هغه ذکر کوي قران یا ایو الذین آمنو ایغه کسانو چا چې ایمان راوړل دي پورا صورت چې دن دا مدنی دی ښا 348 کلمات تی پکې او 1510 حروف تی پکې 348 کلمات 1510 حروف دیار لسیاتونه دو رکوګانی ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا اے پروردگار زمونږ لا تجعلنا فتنه مگر زو مونږ لره امتحان للذين د پاره دا کسانو کفرو چې کفر کړي دي واغفر لنا ربنا متبخنو کې پروردگار زمونږ انک انت العزيز الحكيم پتا کې سره ته غلبي والے حکمت والے لقد كان لكم فيهم اسوه په تحقیق سره الله تعالی بے پروا دې تعریف کړي شوی دی اس الله ان یجعل بینکم ما قبل سره رب سره بر ذکرو چې کافرانو سره دوستای مکوي دا الله د حکم اطاعت کوي الله په خپل دوستای اسباب درل جوړ کی په خپل هغه داسې چې الله تعالی به کافرانو ته هم د ایمان توفیق ورکړي ای به ایمان راړي بیا وستا سو د دې دوستانه جوړ شي عسى الله بل ربته سره ما قبل کې بیان د عداوت د کافرانو دی او په دې کې بیان د مؤدد د دی دی فی الاستقبال خلاصه درکو سره بیان د انواع د کفارو او عدم جوار المصالحه سره دغه دواړو قسمونو کفار او منافقین یعنی په دې دواړو منافقینو کفارو کې یو سره هم په گاونګیره کې مصالحت نوي جګړه کوي تاسو سره په دیني په دین کې واخرجوکم من دیارکم او باسی تاسو لره د کورونو تاسو نو ظاهروا علی اخراجکم او وظاهروا او ملګرتیاګانې حاصلې کچره قدرت یې نه کنا نو چړای کوي علی اخراجکم تاسو په دې اخراج باندې انت ولوهم مهاجرات هجرت کوونکی وی نو فم تعینون تاسو په قسمونو باندې دا امتحان اخلي الله اعلم بإيمانهن الله عالم دې دا غي په زړونو باندې چې دا غي په زړه کې ایمان شته او که نشته شان نزول د دې آیاتونو د صلح حدیبیه په شرایطو کې یو شرط ته حدیبیه په شرایطو کې یو شرط هغه داو چې که زمونږ د طرف نه څوک مسلمان شه او مدینه ته راغې نو تاسو به واپس کوئ او که تاسو د طرفه څوک دل تراغه الیاذ بالله څوک مکی تراغه ایمان پرې خود نو موږ به نه واپس کو سمود آباد کلثوم بن عقبہ ابن ابي معيط کلثوم بنت عقبه ابن ابي معيط سقزو سره مدینه ته لاړه او د شرط مطابق مشرکین سره ولېګو او د دې دوا پسې مطالبه وکړه حضور انکار وکړه ځکه چې سولنامه کې د رجلن لفظ او دا خزی وی نو دوی دوا پسې عهد نو شوه نو دا آیاتونه الله نازل کړو اذا جاءکم المؤمنات هغه کسانو چې ایمان امروړې کله چې راځي تاسو سره مؤمنانې خدي مهاجرات چې د هجرت کوونکي بل اقرار علی التوحید یعنی المهاجر من خجر الخطايا والذنوب چې ګناونه پریخي وي بل اقرار علی التوحید اقرار کوي په توحید باندې نو فهم تحنوهن نو پس دې پورا امتحان واخلې الله عالم ایمان ان الله عالم دې په لا هن حل لهم نه دی غي د پاره حلال دي ولا هم يحلون لهن او نه ولا هم يحلون لهن او نه اغه د دې د پاره پاک دي حلال دي واتوهم ورکې دي لمان فقو چې کم دي خرج کړی اي من المهر ولا جناح علیکم اس گناہ نشته پتا سبحان انتن کیحو نجی نکاو کیدی سرا اذا تیتمون نوجورون کله چې ورکی تاسو دی لاجرون خپل فکار چې هغه تپوسو کې چې کوم هغه خرج کړی وي ذالکم حکم الله دا حکم دا الله دی يحكم بینکم فیصله کوي په میان تاسو کې والله علیم حکیم الله علم والد او حکمت والد وان فاتکم شیء من ازواجکم دې مطلب دا دی چې یو مؤمن دی معاذ الله دا غخذ مرتد شو کافرانو سره لاړه دارالحرب ته کم کافر سره چې نکاح وکړه نو هغه د مسلمان لسنه ور کوي الته د کافرانو خزر راغله مسلمانانو نکاح کې راغله اوس دی مسلمان چې دی کافر لبه کم رقم ورکو اب هغه نه ور کوي بلکې دی مؤمن لري ورکی د کم خزه چې مرتد شو او تل و د کافرانو سره بیا تاسو لاس پرې خودو نو ورکوي تاسو ورکوي سو تاسو لاس په برشو بیا تاسو لاس برش نو ورکوي تاسو الذين ذهبت ازواجهم اغیته د کومو چې خزي تلی دي اغه لور کوي د دې یو معنی خدا ده چې خزي دي اولاد نه پیدا کی چا بچی را اوچت کا او بیا سوي وای چې دا زما دی دا زما دی او بچی د پیدا کېدو په وخت کې د مور د لاسونو او د خپو خوا کی وی چې وینو ال ته وی کنه انو اوچت کړي شی بچی چې دی هغه خپل جوړ کو او بیا د خپل خاوند د نسب سره ملاو کو دا غلط دی بس له پالک دی چې دا مونږ ساتلې د مونږ لوی کړي د پر دې دوی ماندا کوي چې دوی ممانه دي تفسیر چې دی آیت چې مشاهده کولو نه بغیر په چا باندې د زنا وغیرہ تهمت ملګوي دا دوی معنی ډیره لکه کم کافران چې قبرونو ته تللی دي هغه نا امید دي ځکه چې هلته اوس عملی زندگی نشته کنه دویم تفسیر دا دی چې دا يهوديان د آخرت نه داسې نا امید دي لکه کافران چې د اصحاب قبور د ژوند نه منکر دي لکه کافر چې څنګه د قبر والو د ژوند نه د حیات نه حیات برزخی نه چې سن منکر دي کافران دغه چې دا يهوديان د آخرت نه نا امید دي ځکه چې هغه وی لن يبعث الله من يموت چې څوک مړ شو هغه به الله نه ژوند دی کوي هغه الله بیا نه ژوند دی کوي موږ ورته وایو نه مرشي قبر ته څنګه کوشي بیا الله ژوند دی کوي نکیر منکر تی سوال نه کوي کافرانو تاسو پس پويږي تاسو پويږي نه معتزله او عقیده د کفار او مشرکین او د نور دا ټول یو د په دغه باره کې دویم ژوند